الیاس د خدای له پیغمبرانو څخه دی چې په ټول ایماندارۍ او اخلاص سره یې د الهي حق دفاع وکړه. دا پیغمبر د اسراییلو پادشاه اخاب سره مخامخ شو چې د بد ایزبل مېړه و، هغه د سور د بادشاه لور وه. هغې هڅه وکړه چې هغه قانع کړي چې د اسراییلو خدای پرېږدي یا و او په اسراییل کې د بال دین تاسیس کړي. الیاس د کارمل په غره کې د اخاب سره په روښانه او روښانه توګه خبرې وکړي، ما د اسرائیلو لپاره ستونزه نه ده رامینځته کړې، الیاس ځواب ورکړ. مګر تاسو او ستاسو د پلار کورنۍ ستونزې رامینځته کوي. تاسو د څښتن حکمونه پرېښودل او د بال پیروي وکړه. یو پاچاهان یو آته، یو آته. الیاس د اخاب سره د لوی ننګونې سره خبرې وکړي، ځکه چې هغه د یهودو لښکرو په څښتن باور درلود چې خدای به د هغه سره وي. هغه وویل چې د بال ټول کاهنان او د اشیرا پیغمبران د کرمل په غره کې د لیدو لپاره راټول کړي او همداسې وشول. هغوی ټول راغلل، خلک د دې صحنې په فکر کې ولاړ وو او د بال پیغمبرانو الیاس پیغمبر ته وکتل. هغه څه ویل غوښتل، نو ایلیا مخکې لاړ. الیاس خلکو ته نږدې شو وی ویل، څومره به تاسو د دوه نظرونو په مینځ کې ودرېږي. که څښتن خدای وي د هغه پیروي وکړئ مګر که بال خدای وي نو د هغه پیروي وکړئ یو پاچاهان یو اته، دوه یو. د دې لوی خلکو په وړاندې الیاس پیغمبر د بال پیغمبرانو ته خورا جدي دنده ورکړه، دوه غواګانې راوړي. هغوی د سوځېدونکې نذرانې دپاره غویی د لرګي دپاره راوړو خو د اور نه. هغه همداسې وکړل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د خپلو معبودانو په نوم دا وکړي چې اور د اسمان څخه راښکته شي او سوځېدونکي نذرانه به وسوځوي او بیا به یې وکړي. او هغه خدای چې په اور سره ځواب ورکوي هغه رښتینی خدای دی، بیا به تاسو د خپل خدای په نوم ووایاست او زه به د څښتن په نوم ووایم. هغه خدای چې په اور سره ځواب ورکوي خدای دی. خلکو دا خوښ کړ او په عین حال کې ژوره یې غوښتل چې پوه شي چې رښتینی خدای څوک دی. ایا هغه د ابراهیم، اسحاق او یعقوب د اسرایلو خدای دی؟ یا هغه د بال خاموش خدای دی چې شتون نه لري؟ نو صحنه د پای ته رسیدو لپاره پیل شوه. د بال پیغمبران ګډوډ وو مګر اوس دوی د جګړې په شرایطو کې وو. نو هغوی هغه غوی چې هغوی ته ورکړ شو وو هغه راوغوښتو او د سهار نه تر غرمې پورې د بال په نوم غږ وکړو او ویل ابال موږ ته جواب راکړه خو هیڅ غږ او جواب نه ورو خلک په دې انتظار وو چې له دې سترې ژړا وروسته به څه کیږي، خو هر څه همداسې پراته وو چې بې بدلونه وو. د بال پیغمبرانو د غویې په شاوخوا کې نڅا کوله او ځواب ته یې انتظار کاوه، مګر هیڅ ګټه یې نه درلوده. بیا ایلیا پیغمبر په هغوی وخندل، په لوړ اواز چیغې ووهئ، ځکه چې هغه یو خدای دی. کېدای شي هغه په فکر کې ورک وي، یا په یو څه بوخت وي، یا په سړک کې، یا شاید هغه ویده وي، نو هغه به ویښ شي. ښایي هغه ویده وي او باید ویښ شي. بیا دوی په زوره چیغې وکړې او په تورو او نزیوي ځانونه وهل لکه څنګه چې د دوی دود و نو د دوی وینې بهیدې ماسپښین تیر شو دوی د ماښام د قربانۍ تر وخته پورې خپلو بیرحمه وړاندوینو ته دوام ورکړ خو هیڅ ځواب نه و هیچا ورته هیڅ پام نه کاوه کله چې د بال پیغمبران د اور پر رامینځته کولو کې پاتې راغلل دا د الیاس بار و هغه یو قربانګاه جوړه کړه او په لرګیو کې یو غوی کېښود کله چې هر څه چمتو شول، هر ځای چوپتیا حاکمه وه. خلکو انتظار کاوه او پیغمبران په ډیر احتیاط سره ولاړ وو. الیاس ویل، څلور غټ لوښي له اوبو ډک کړئ او په نذرانه او لرګیو باندې واچوئ. هغه وویل، دا بیا وکړئ او دوی بیا وکړل. هغه امر وکړ، دا دریم ځل وکړئ او دوی دریم ځل وکړ. اوبه د قربانګاه په شاوخوا کې روانې شوې او حتی د قربانګاه شاوخوا کنده ډکه شوه. الیاس مخ په وړاندې لاړ او دعا یې وکړه، مالکه، د ابراهیم، اسحاق او اسراییلو خدایه، نن ورځ دا معلومه شي چې ته په اسراییلو کې خدای یې او دا چې زه ستاسو بنده یم او دا ټول کارونه ستاسو په امر ترسره شوي دي. ما ته ځواب راکړه، ربه، ما ته ځواب راکړه، تر څو دا خلک پوه شي چې ته څښتن خدای یې او دا چې ته د دوی زړونه بېرته ته راګرځوي. بیا د څښتن اور راښکته شو او د قربانۍ لرګي، ډبرې او ځمکه یې وسوځوله او په خندق کې یې اوبه هم وخوړلې. کله چې ټولو خلکو دا ولیدل نو په خپلو مخونو باندې راښکته شول او وی ویل سختن هغه خدای دی سختن خدای دی دا هغه خدای دی چې موږ په مسیحیت کې آباد کوو هغه ژوندی دی او په خورا سختو شرایطو کې مداخلې ته چمتو دی ترڅو د بد او ظالم زړونه بدل کی او په عاجز او مینه ناک زړونو بدل کی هغه د معجزو خدای، د بخښنې خدای، د سولې خدای او لوی خدای دی چې زه تاسو هڅوم چې په ایمان کې راشئ ترڅو هغه د هغه کلام له لارې وپېژنئ چې په مقدس انجیل کې د روح القدس له خوا لیکل شوی. هغه په اسلام کې نه دی او هغه مړی مریم نه ده چې کاتولیکانو ورته دعا وکړه. آمین.